لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تفسیر والے سره خبره شروع و تعويل تعویل داغي د متأخرینو د فرق به بنا تفسیر هم دو قسمه شوی چونکی تفسیر ویل کېده د قرآن د یو آیت تشریح وضاحت په نقل سره او تعویل ویل کېد په درایت عقل او ربیت سره نو په دې بنیاد چې د عربیت د اصولو شرایطو پرانا کی او دا غي د پاره سور لسلوم تقریبا علما خولیو چې دا غي پرانا کی دا به تفسیر برای محمودی دویم تفسیر برای مضموم چې د دغه اصولو نا هټ کر د دین خلاف صرف په خپل خواهش او محض رائے باندې نو دا غینه من راغله وا حدیثو کې بیا د تفسیر برای محمود یو سو تفسیرونه به تورې نمونه او د تفسیر برای لکه کشاف بیا غیر معتبر تفسیرونه هم ګڼ دي داغه سفرس دلته مونږ لیکل دي لړ لکه تفسیر دا جبائی تبصیر زمحشری مقاتل سودی کلبی دا غیر معتبر تفسیرونه دي دغه رنګ په تفسیرونو کې روح البیان یو روح المانی دی بل روح البیان دا کمزور دی دارنګ تفسیر حسینی دا قسم تفاسیر دا غیر معتبری اوس یو بل عنوان تفسیر والے سره د تفسیر ارتقا دا تفسیر د کوم مراحل نه تیر شوه دی چې اوس دا موجوده شکل لري د دې ارتقا سره نو اول تفسیر په عهد رسالت عهد نبوي د نبی علیہ السلام زمانہ کې نو خدا دې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې الله رب العزت قران نازل کړي او د قران اولنې معلم او شارح نبی علی السلام دی د پیغمبر کار داو چې وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس تبیان د نبوی ذمہ دارونه یو اهم ذمہ داری و د پیغمبر تشریح به کوي تبیان به کوي نو دغه تبیان تشریح وضاحت پیغمبر کار دی او نبی علیہ السلام دغه تشریح کړل دا د قران اولنې تفسیر شو چې هغه د حدیثو په کتابونو کې موجود دی او باقاعده د حدیث کتابونو کې کی کتاب التفسیر وی لکه کتاب التفسیر د بخاری ابواب التفسیر د ترمذی دیو جن ک یو سړی د نبی علیہ الصلات والسلام تفسیر په یو ځای باندې د حدیثونو قتل غواړي ناغه د بخاری کتاب التفسیر او د ترمذی ابواب التفسیر وګوري دغه رنگ صحابه کرامو تکلا ضرورت پیښ شوی دی د یو آیت اشکال له اجمال له دغه د تفصیل تفسیر او دفع اشکال لپاره صحابه کرامو نبی علیہ السلام ته رجوع کړل او نبی علیہ السلام دغه اجمال تفصیل کړی دی یا د اشکال جواب کړی دا ډیر مثالونه دي نو دغه د نبی علی السلام تفسیر شو یې اس خود کړی دی قول سره یې اس خود کړی دی فعل سره یا صحابه کرامو ته فهم کې اشکال اجمال راغله یا صحابه کرامو باندې چا اعتراض کړي قرآن والے سره نو ای نبی علیہ السلام ته رجوع کړی دا نبی علیہ السلام جواب ورکړی نو دا د تفسیر اول زمانہ ده د نبی علیہ السلام چې تفسیر وجود تراغه د قران او اول مفسر نبی علیہ السلام دا نه بعد بیا تفسیر په عهد صحابه کې دا دویم عهد دا دیمه مرحله ده د ارتقا د تفسیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه هو اخذ د قران د تفسیر صحابه کړو نبی علیہ السلام وفات نه بعد فتوحاتو دایره وسیشوا ملک وسی شو عجم هم د اسلامی ریاست حصہ شو څومره چې وسات راته او زمانہ بدلیدا نوې نوې صورتونو مسلې مخې تراله داغه د پاره ضروری و چې د قران په آیاتونو کې غور فکر وکړي شي او احکام راوستي شي نو یقیني چې صحابه کرامو صاحب نبی علیہ السلام نه فهم د قران غسته ده او بیا بلا واسطه د نبی علی السلام شاګردان دي تفسیر او قران ها س صحابه بل واسطه دي بل واسطه دا چې صحابه کشرانو د مشرانو صحابه نه زده کړه کړي ابن عباس ته رضی الله عنه نو لوی مفسر دی خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د تفسیر والے سره ډیر کم اوریدل کړي عمر د عمرانو د چې څومره د تفسیر والے سره جمع کړي دا ویلې دا یا احادیث جمع کړی دي نو دا د دې مشرانو صحابو نه دي خپل وی عمر رضی الله عنه سر به سفرو کې مجلسونو کې دارنګ د دې نور صحابه کرامو مشرانو سره ابو هريره رضی الله عنه دي سره نه دای نه بیا خس کړي نو دا صحابه کرامو بل واسطه یا بلا واسطه اوس شرطم چې چاته سم مسله پیښه شوې ده د قران والی سره نو خلکو صحابه ته رجوع کړي صحابه دویم نمبر باندې معلمین او شارحین او مفسرین د قران صحابه خو ډیر دي خو په دې کې هغه صحابه چې هغه ته په تفسیر کې ډیر لوی مقام ملو دی مفسرینو غټ نو هغه یو سودی اول خو خلفای اربعه دا سلور واړه د قران لوی مفسرین سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه مفسر د د خاندان دا خصوصیت ته چې درې پښته پورې صحابه کرام پلاره ابو قحافه رضی الله عنه د ابوبکر صدیق والده بیا خپل ابوبکر صدیق سره د خزه او بیا دریم نمبر د ابوبکر صدیق اولاد درې پښته دا صرف د ابوبکر صدیق د خاندان خصوصیت درې پښته صحابه دي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل نوم عبد الله او تقریبا هجرت نه 51 سال مخکې پیدا ده او په یو لسمه هجری کې خلیفہ شوه دی او دیار لسمه هجری کې وفات ته تقریبا دو کاله درې میاشتې او پنځه ورځې دا غټول دور خلافت قلیل مدت بیا وفات شو دا لوی مفسر دی دریم عمر فاروق رضی الله عنه دی لارونی خطاب دی قریشی عدوی دی دا ټول قریشیان دي سلور اړه خلافه بیا قریشو کې دنه خیلونو قبیله وي نو ابوبکر صدیق اغا تیمی دی قریشو که تیمی عمر زلان هو عدوی دی د پکې شاخونه دي قریش د 40 سال مخکې هجرت نه پیدا ده او بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه بعد خلیفہ شوه دی او اول امیر المؤمنین خطاب د تور کړی شوه د مخکې مونږ چرته واقع وې 13 هجری کې چې کله ابوبکر صدیق وفات شونه د خلیفہ شو نو دا دویم مفسر د صحابه او کې دریم سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله عنه ذوالنورین دی او امیه دی قریشو کې د امیو خاندان نه دی هجرت نه 47 سال مخکې پیدا دی مطلب د ابوبکر نه مشر دی دا غنه عمر نه او ابوبکر صدیق نه کشر دی د بیا دریم نمبر خلیفہ عمر زلان هو چې کله 23 هجری کې شهید شونه د خلیفہ شو بسی سال عمر کې بیا ده هم شهید شوه دریم مفسر سلورم سیدنا علی مرتضی رضی الله عنه د ابو طالب زوی ته هاشمی دی قریشو کې بنو هاشم نه دی نبی علیہ السلام هم هاشمی تر زوی دی 23 سال مخکې هجرت نه پیدا دی یا کشر دی او 35 کې چې کلا عثمان رضی الله عنه شهید شو نو د خلیفہ شو او بیا د هم چې دینو شهید شوی خدا سلور خلفا دا مفسرین خودی کې بیا سیوتی لیکلی دی اتقان کې اما الخلفاء فاکثر من روانه منهم علی بن ابي طالب وروايه عن ثلاثه نظره جدا وكان السبب في ذلك تقدم وفاتهم سلور واړه مفسرین خود تفسیر والے سره په دې سلور واړو کې زیات نقل بیا د علی رضی الله عنه نه دا وجه دا ده یوا د ویل ده چې ای زر وفات شو کنه علی رضی الله عنه ډېر وخت پورې ده اخیری ده او دقه د خلافت ترتیب ده عند اللام ترتیب ده موږ کچ چرتا علی خلیفہ وې نو د خلافت چې ختمېده ختمېده نو منځ کې د درې صحابه به وفات شي ای نمبر نه رات نو ترتیب د خلافت اصل کې د الله غ طرف نه ده ابو بکر صدیق د عمر او خلیفہ شو تیر شو عمر رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه علی نمبر را ده په دې درو مانو کې عمر نه اخره پورې پاتې ده ځکه کشر ده نو دیو جنا د د تفسیر مخ کې خور شوه او دویمه اصل وجه دا ده چې دا مخ کې خلفا چیو دوی ته د روایت حدیث او د تفسیر درس تدریس موقع کما ملو شوی دا بلکې پنیش برابر ځکه د نبی علی السلام زمانہ کې ابوبکر صدیق دی او چې څنګه نبی علی السلام وفات کیږي د خلیفہ کی او بیا دو کال د خلیفہ دی نه خو نظم نسخ کې اخته دی هغه درس تدریس وکي حتی درس تدریس موقع ملو نه شو ځکه د ابوبکر صدیق نه حدیث هم کم نقل دی او تفسیر کې ته اقوال هم کم نقل علم د هغه سړي خوريږي چې هغه درس تدریس موقع ملو شي دې ته موقع ملو نه شو د نظم نه سوچ عمر رضی الله عنه ابوبکر سره هم اهم وزیر دی او چې داغه وفات نه بعد د په خلافت راغی نو د تقریبا لس کال خلیفہ دی هغه خلافت کې مصروف دی غدر صدری څنګه وکي دی وجن روایت حدیث ته کم دی تفسیر ته کم نقل ورپسې عثمان رضی الله عنه دی نو هغه نه قدرې بیا زیات دي وجدا د چکلا دای خلافتونه دي د خو فارغ دی کنه ذمہ دارې به خو هغه د ټول خلافت ذمہ داری نه و او علی رضی الله عنه ته خدا ټول مودا د خلاف خلیفہ کې دو پورې دا مدت د درس تدریس روایت حدیث د پاره ملو شوی دا د خلافت بوج پینیش ان چې کله خلیفہ شنو بیا په بوج راغی نو بیا انتظامی کار کې مصروف شو نو دا مدت د تډیر ملو شو د درس تدریس د روایت حدیث او تفسیر نو زکه سیوطي وایي چې په دې ټولو کې زیات نقل روایات تفسیر په خلفای اربعو کې د علی رضی الله عنه ندي او د دې درو نه کم دي دا وجه و چې علی رضی الله عنه بوي اتقان نقل کړی دی دام چې علی رضی الله عنه وې سلونی فوالله لا تسالون ان شان يكون الى يوم القيامه الا حدثتكم به وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من ايه الا وانا الا وانا اعلم بالليل نزلت ام بنهار ام في سهل ام في جبل مانه تپوس کوي س خبرې زبتا استوي علم واليس او د قران دا کتاب الله بارکه تپوس کوي قسم په الله دا الله په کتاب کې دا سي آیت نشتا چې دا یو ماته علم ني د شپې نازل دی دروازه نازل دی په سما کې نازل دی په غر کې نازل دی ما سره د قران علم شته نو ده لوی مفسر دی علی رضی الله عنه دی بیا سانید دی په کم کم سند ته نقل دي ناغه سندونه مونږ دلته یو دو درې خولي بل صحابي سیدنا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ابو عبدالرحمن کونیه وا دا غسړې دی چې اوله قران په حرم کې لوستلو او والی شوو قران ویلو صاحب کرام یو ورځ ناز تو غب شپ لګاو الکه نن با دا قران به سوق وې دی مکه والا دی سردارانو په وړاندې د وی زبو ویم د لاړ سوره رحمانی وی نو بس مشرکین سرداران ناستو مخې ته سپېړه ایسته دغه سپېړه ورکړو دا ولني سوني علي صحابي دی چې حرم کې قران اورولې د نبی علی السلام خاص خادم دی دون قریبي خادمو چې ابو موسی شری زلان هوې چې مونږ کلا مدینه ترالو او یمن نه نوی نوی و مهاجرو نو مونږ وی جوړې د عبد الله ابن مسعود او د د امور د د نبی علی السلام د خاندان خلق دی ولی مونږ ځکه وی چې د عبد الله ابن مسعود او د امور ډېر د نبی علی السلام کرا تل راتلل نو مونږ جوړې دا به د خاندان سره دون قربت نبی علی حالانکه خاندان نه دی خدا و خادم خاص د نبی علیہ السلام نه پس ده کوفی ته تلو نو التا کوفه کې د د علم خور شوه دی دا غي به ورستو بیان راشي عثمان رضی الله عنه دور کې واپس راغله مدینه ته او بیا 60 سال عمر کې وفات شوه نبی علیہ السلام فرمایلیو استقرأ القرآن من اربعتين قرآن کی ازده کوي سلورو کسان نه ازده کی من عبد الله ابن مسعود و سالم مولا ابي حذيفه و ابي ابن كعب و معاذ ابن جبل اسلور کسان قران کی زکوی عبد الله ابن مسعود نه زکه سالم رضی الله عنه نه زکه چې دا ابو حذیفه غل آزاد کرده غلام سالم دا غلام ډیر کمزور وجود نه تک تور نره وچکړس بازار کې خرڅېده غلامانو کې سورځ بازار کې او چاغشتنه نو ابو حذیفه به چرته ورغې نو د واغش پرې وسکورت او کمال والا سره قران لوی عالم او عمر رضی الله عنه چې کلا واله شو عمر رضی وفات کیو نو غارمان کړو سالم نن جم دی وی نو ما به داغه د پاره وصیت کړو چې زمانہ بعد با خلیفہ سالمی لوی عالم دغه دې مقام دی چې پیغمبر وای دې سلورو نه عزت کینو یو پکې سو کې دی سالم او ډیر لوی مقام دی د قران لوی قاری لوی عالم یو ورځ نبی علی السلام ام المؤمنین تلوا مور کرا پلار کرا کنه زنا نزی مور پلار کرا نږدې کورونو نو تلې د شپې لګنا وخت رااله خپل وخت نه نبی علیہ السلام وته ویل نه وخت شو هوې زه داسې په وخت وروتم پلار کور نه خو بدی کوسو کې راتلم کوسی وې کوسو کې خپل کور ته نو بدی کوسو کې یو کور نه د قران تلاوت आवाज رات قران دونه خولي ویل کېده چې زه د بار ګوسه کې ودرېدم نبی علی السلام ته ښا ترازا کم کور دی او سوګ دی ام المؤمنین عائشہ رضی الله عنها نبی علی السلام را روان شو راتل راتلل او کور ترادل ودرېدل هغه د ابو حذیفه کورو او د غلام دی دنه قران وای نبی علی السلام وته وکیو چې قران وورید نو نبی علی السلام وی دا خو سالم دی وی پیجن اواز پیجنی سړی د مرګری نو دا سالم نو نبی علی السلام وی الحمدلله الذی جعل فی امتی مثل هذا حمدونه شکرونه الله لدی چې زما په امت کې داسې خيسته قاریانم پیدا کړی د قران نو دا غ سالم رضی الله عنه له مقام دی ددم او بل ابی ابن کعب دی رضی الله تعالی عنہ دا لوی قاریو دا غ صحابي دی چې سورته بینه نازله شوه بخاری کی راځي او نور احادیث کتابونو کې نبی علیہ السلام دی راوس او تیراش قران نازل شوه د سورته بینه جبريل راغلو او هغه وی چې الله رب العزت وایي چې او بای ته وایي چې دا صورت اولوري په خپل आवाज څونه لوی خبره الله وایي او بای ته وایي چې دا قران وایي نو ته یا رسول الله اسمانی ربي رب زمانو مغشته دی وی اوستانو مغشه وی جړل چې لکه زما ما ته وګوره او د الله تذکرہ دا هم ډیر لوی قاری او بیا معاذ ابن جبل نو دا خدای دی مشهور صحابي لوی سړی لوی فقيه او لوی عالم نو دا نو جوان عمر نه کم نه خدا د چې علم فضل ولا الله ور کړو معاذ ابن جبل نو دا سلور کسان نبی علی السلام یاد کړیو دین او قران واخلې ازدک او د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه مبارک هم یو خبره مخکې تیر شوی علوم القرآن ابتدا کی چاغ ویلی والذی لا اله غیره ما نزلت آیت فی کتاب الله الا وانا اعلم قرآن کې کوم آیات ته ما ته معلوم فیما نزلت وعین نزلت ولو عالم مکان احد عالمو بکتاب الله مني تنال المطايا لا تيته وی کما ته پته ولګي چې یو سړی زمانه د الله په کتاب خپويږي او هغه تسورلی رسیدې شي نو زه به خامخا ورغلم چې ما ته پته ولګي چې ما نه سو خپويږي نو هغه نه به علم حاصلوم عبد الله مسعود لوی عالم دی د قران او فقيه هم دی صحابه کرامو کې فقهاو کې هم دی هم مفسر دی هم فقيه عبد الله ابن مسعود دارنګ جب معاذ ابن جبل هم فقيه هم ده او دارنګ مفسر هم د دا اسانی د مون ذکر کړی دي چې په دې دې سندونو دنا نقل د تفسیر کی شپغم صحابي سیدنا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دا د نبی علی السلام د تر زوی دی او دا هاشمی دی قریشی هجرت نه درې کال مخکې پیدا شوه کشر او حبر الامت وتوي امت کې لوی عالم ترجمان القرآن ورته وي دا لقب وته ورکړ شي روستو بیا طائف کې پاتې کېده الته وفات شوی علامه زرکشی برهان کې وای چې وخت کانت صحابت علما کل منهم مخصوص بنوع من العلم صحابه کرام ټول مليانو علماو دا خبره صحیح نه ده کوم چې کله کله تبلیغیان کې صحابه کرام ټول عالمان وی نو ولی نو ټولو دا منو چې ټول مجتهدین ټول فقها ټول محدثین ټول مفسرین نو نور علم خو خامخی چې علم نشته نو ده د اتباع د اقتدا څنګه لایق شو چې صحابه کرام پس اتباع کې دي شي علم شتا دا دا چې هر یو مجتهد نه ده هر یو محدث نه ده هر یو فقیه نه ده هر یو مفسر نه ده دا خاص تخصص د ارچا نشته دا بازو ده نور خو علما ټول دی په دین پوي خدا دا وی منهم مخصوص بنوع من العلم بیا داوا چې بعض صحابه کرامو ته الله رب العزت بعض خاص قسم علم کې خصوصیت ورکړي دي لکه هغه خولي وی کعلین بالقضاء دا مفسرم ده نه چې نه ده مفسر هم ده تفسیر کې مراغه دارنګ خلیفہ هم ده یعنی قائد هم دی قیادت صلاحیت هم بګي ځکه دا کم صحابه چې په خلافت راغلي دا سری قائدین هم دی خدا دا چې یو خاص خصوصیت دا و چې بالقضاء د قضا کې مش قضا باندې ډېر مشق وجه دا وا چې دا روس سونه خلفا دي دنه مخ کې کنه د دې په دورونو کې خامخا د په وحده او کني په قضا پاتې شوی نو قضا کې مهارت قضا کولیش وزید بالفرائض زید رضی الله عنه چو هغه په علم فرائض کې ډیر مشهور میراث باندې ډیر ماهر او ماهر دا نه چې اوس بل چاله میراث نه ورته نور لم ورته خدای پکې ماهر او معاذ بالحلال والحرام د فقيه دی کنه نو په حلال او حرام ډیر پوهه و او به بالقرات او به په قرات کې تخصص لره خو دا دا چې دا ټول لوی لوی مقام لري په یو یو فن کې خو فلم یسم احد منهم بحرا الا عبد الله ابن مسعود نه لاختصاصهم دونهم بالتفسیر و علم التاویل خو حبر او بحر بل چاته نه ویل شي هغه صرف عبد الله ابن مسعود ته ویل شي عبد الله ابن عباس ته ویل شي چې ده په دوی کې بحر او حبر ده حبر الامه ځکه د د بیا په تفسیر او علم تعویل کې د نورو په نسبت ډیر غټ مقام ده تفسیر کې لوی مقام ترجمان القرآن او حبر الامه او بحر داغه اصل وجه د نبی علیہ السلام هغه دعا ده اللهم علمه التاویل هغه خبره نو په تفسیر کې بیا د ډېر لوی مقام دا د ډېر اسانید دی چې عبد الله ابن حباس رضی الله عنه هناک په کوم کوم سندونو باندې تفسیر نقل کیږي نو هغه اسانید مونږ خولې البته اسانید چې سړی وي وخت لګي بس دغه کېشته او پاغه اسانید بیا مو خبرم کړی دا چې کم سند قابل اعتماد دی کم نه دی خاص کر عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ته یو تفسیر منسوب دی مشهور چې هغه ته ویل کیږي تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس په دینم باندې دا چاپ اوس تنویر المقیاس نه چې برابرېږي نو دا تنویر المقباس ده بهرحال دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ته منسوب ده ته کې عبد الله ابن عباس ده کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه تفسیری اقوال راجمه دي هر هر آیات او هر سورت دلان را جمع کړي دي مجموعه ده دا مطلب نه چې دا ابن عباس رضی الله عنه لیکلی دی نه نه تاسو اوس تفسیرونه ملاویږي چرته بروږي وګوره او خيږي پراته دي مونږ سره تفسیر ابن مسعود نو دا غنه دی لیکلی دا روسو دا مرویات را جمع کړي شي روسو یو عالم را جمع کی دارنګ تفسیر پروت ته مونږ زرا حسن بصری هغه نه دی لیکلی خدا غ د تفسیر اقوال چرتا یو کس را جمع کینه نه سه جوړ شي دا عالم بنوم تفسیر جوړ شي نه ابن عباس ابن مسعود وغیرہ چې کم تفسیرونه ملاویږي نو دا سری روستو خلکو جمع کړي نو تفسیر ابن عباس هم روستو جمع شوی تفسیر دی جمع کړي چا ده جمع کړي دا اصل کې فیروز آبادی ده فیروز آبادی مجز الدین فیروز آبادی شافی المسلک ده دا قاموس المحیط چی لیکل ده قاموس د لغت کتاب ده صاحب قاموس دا اصل د جمع کړي ده دا سړی با اعتماد سړی دا نه چې کمزورې سړی خود چې په دې تفسیر ابن عباس کې د ابن عباس رضی الله عنه حکم اقوال را نقل کړي دي نغه پر روایت د مقاتل او کلبی نقل کړي دي او کله په سودی نقل کړي نو سودی خو په تاسو په سودی کاکا څنګه سړی دی خدای دغه او مقاتل او کلبی چې دي دا دواړه راویان هم کمزوري دي واهیان نو د سند په اعتبار سره تفسیر ابن عباس کمزور دی دا کمزوري تفسیر البته اقوال تفسیری که څوک درالی نو بای کې بدا کتلی شي چې چرته نورو مرویات سره ټکراو خنشت که ټکراو نو د قران سنت د اصولو نه خلاف نو غسل کیږي به او که سم مسلې نو بیا به مونږه سنت تا ګورو یعنی مقاتل او قلبی چې دا کمزوري راویان دي بهرحال دا خو دغه تفسیر ابن عباس متعلق خبره ده د نور اسانی شتا انو دا سره چې د د نور اسانی دو باندې بعض خلکو تفسیر جمع کړي دي اغه سندونه خو دلته تقریبا مونږ د هغه یو نښه ښودلې خو دې کې بعضې نیم سنده هغه صحیح دی یا د حسن درجه دی نو په هغه اسانیدو سره چې د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ اقوال تفسیری ملو شي نو هغه به ډېر قابل اعتماد وي دی بجنا دا یو تفسیر ابن عباس ملاوی نو دا د مجزودین دی دا پر روایت دا مقاتل او کلبی دی دا کمزور دی یو ملاویږي تفسیر ابن عباس پر روایت د علی بن ابي طلحه هم تفسیر ابن عباس سے خوراوی سوګ دی علی بن ابي طلحه دی دام دی دا سه دو درې د ملاویږي نو هغه د هغه راویانو په روایت سره یی نو هغه راوی ته به کتل غواړي که راوی کمزوری دی نو دا تفسیر به کمزوری او که راوی مضبوط او صحیح او حسن درجه نو بیا به د هغه اقوال غستل کیږي بل وم سیدنا ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ دا ابو منذر د د کونیه د اصل نه خزرجی انصاری صحابي دی خدا مو مخ کې ویلو سیندی سے په ترس کې په سورت بقره ابتدا کې دعوت ال الكتاب نو هغه یو اعتراض و چې دا قران ټیک د منل خو چا منل مکه جاهل خلکو دا چرته اهل علم منل نو جوابونه بیا شیو نو به کې هم دام ویلو چې وګوره مکه کې ورقه ابن نوفل او په مدینه کې عبد الله ابن سلام او انصار په خپل متاثر د چا دي د يهودو ای مدرسونو ای پکې بچی داخل کړو دا ابی ابن کعب هم دا خلکو نه دی اصل نه انصاری دی خزرجی دی خو لیکن دا وچه د يهودو په مدرس کې سبق ویلو نو د يهودو په احبارو کې شمیرل کېده حالانکه اصل نه يهودي نه دی نو د يهودو د کتابونو مولا او بیا اسلام تراغه نو د قران هم خه عالم کاتب وحیم دی او د بیا مدینه کې وفات شوه دی او لوی عالم دی د قران د د مسانید دی لیکلی دی بل زید ابن ثابت رضی الله عنه دا خو هغه سړی دی چې ټول قران د د لاس نه وته دی زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ انصاری خزرجی دی بنو خزرجونه دی او هجرت نه یولس کاله مخکې پیدا شوه یتیم و، پلار یې د د شپږ کال و چې وفات شو. کاتب وحی دی، مشهور، نو دا هم لوی مفسر دی د قرآن. نهم، سیدنا موسی شریع رضی الله عنه کوم وخت پیغمبر سره تیر شوی دی؟ ځکه چې دا خیبر په موقع دی مدینې ته راغلی دی. اوومه هجره کې او دقسی اوومه هجره کې ابو هریره هم راغلی دی. دا دواړه په یو هجره کې راغلي دي مدینې ته. د د یمن د اصل کې او ابتدا کې اسلام راوړیو خو مدینه ته نور راغله کله چې مدینه ته اراده وکړه د هجرت دی 50 افراد د خاندان یمن نه را روان شو دي ته اشعریان وای دا اشری قبیله ده بنو اشعر دا د یمن دا غټه قبیله التا هغه قحطان ورته وای د هغه قبیله شاخت یمن خلق اصل عرب دي دا سونه عرب چې خوشا خواري شوی دي د دوی اصل بنیاد یمن ده نو یمن اصل عرب دي دوی نه بیا دا نور ملکونه آباد شي لکه څنګه چې د پښتنو اصل مرکز منبع افغانستان دی بیا د ملکونو کې خواري شي نو د یمن دی اسلام ابتدا کې راوړ او بیا هجرت چې مدینه ته کو دي تقریبا 50 کسان دي د خاندان اشعریان یمن راتله مدینه ته نو سمندري لار باندې راتلل سمندر کې چرته هوا ناموافقه شوه ده بس هغه هوا ناموافق کېدو د وجنه کیشته په دې اړخ روانه و دا ستلا مدینه کې سربتی کوشي نو هغه د سمندر اغاړه وړې ده اغړ افریقا وا دی افریقې ته لاړ چې کوشو تپوسو کې کم ځای دی وی دا خو حبشه ده نو دي ته پته و چې ځالک دلته خو مخکې نه مهاجر شته د مکی دور نه تلیو نو دی ال تلاړل زبر زلته به یوسا سم راغلیو نو دی جعفر رضی الله تعالی عنہ سره او دا حبشه مهاجر سره ته پاتې شو نو دی الته هجرت هم کړی دی دا هجرت دغه وجه نه شوی دی چې کشته خواتلې و نو دی بیا الته و چې کله بیا په اوم کال د هجرت جعفر رضی الله تعالی عنہ او تمام د حبشه مهاجر واپس مدینه ته راتلل نو دغه دورانیه کې وسره دوی مراغلي دي نو دغه غزوه خیبر موقع بلکې غزوه خیبر فتح شوی چې دی ورسېدل او د غنیمت مال کې سه حصے مې سیم وته اضافي ملو شوه او دغه موقع باندې ابو موسی شری رضی الله عنه هم راغلی دی نو داغه اشعریان دی بیا آبادو په مدینه کې دا کمزې چې خندق جنگ شوه دی نو دغه ځای کې د دوی خیمه می می او آبادی و دیل تا آباد دی الله اوازونه ډیر خبر کړو دا ډیر خقاریم دی ابو موسی شری رضی الله عنه نبی علیہ السلام خپل یو موقع باندې بهر وته خندق طرف د شپې سکاریو واپس راتش پدا نو خیمه کې دنه ابو موسی شری ناشته قرآن وای نو نبی علیہ السلام وته درید قرآن وورید بیا تیراغه په سبا چې ابو موسی شری ملو شو نو نبی علیہ السلام ورته را بیګا مونږ درغلی استادو طرف تا قران وی نو زه د تلګو درې دم لک سات ستا قران می وره او ته یا رسول الله ما ته پته نه وا ما ته پته نه و چې ته بار ولاړې خو کو ما ته پته لګېدلې و چې ته بار ولاړې ما به نورم سور ور کړو خپه سور به قران ویل نو دا صحابي دی چې پیغمبر د تم غوږه خېره او د قران ویل بهرحال نو دام په مفسرینو کې لوی مفسر لسم سیدنا عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی دا دا زبیر بن عوام رضی الله عنه زوی دی زبیر بن عوام د نبی علیہ السلام د ترور زوی صفیه رضی الله عنها د نبی علیہ السلام دغه ترور مسلمانه و صفیه اسلام راوړ د ترور دا او زبیر بن عوام دا د نبی علیہ الصلات والسلام دا ترور زوی دی زبیر بن عوام د صفیه زوی دی او بیا د نبی علی السلام ساندوم دی ځکه اسماء رضی الله عنها چې وا د په دې زبیر واده وا د ام المؤمنین عائشه خور نو نبی علی السلام او زبیر د تر ماما زامنم دي او ساندوانم بیا د دې زبیر د اسماء رضی الله عنها نه عبد الله پیدا دی عبد الله ابن زبیر نو دام قریشی دی قریشو کې اسدی د اسد قبیله ده بنو اسد او هجرت چې کله مدینه ته شو نو يهودو پراپګاندا کړي وا چې مونږه سحر کړي دي او د مسلمانانو با نارینه اولاد نکی نسل به نه بڑاوی نو صحابه په دې پریشان اسماء رضی الله عنها چې کله هجرت وکړ او زبیر رضی الله عنه دیرو رسیدل نو دی قبا کې پاتې شو نو هغه وخت کې اسماء رضی الله عنها حامله و هجرت دوران کې دلته چرالل نو سروزه بعد عبد الله پیراش نو صحابه په دې ډېر سخت خوشاله شو چې وګوره لکه د يهودا خبره یا دروغ ده یا الله ناکام کړ نو دا صحابي اولنې مهاجر الک دی چې مدینه کې پیدا شوه عبد الله رضی الله او بیا نبی علیہ السلام له بوتلې شو بهرحال دا عبد الله دی رضی الله عنه د مدینه کې اول پیدا دی مهاجرو کې او بیا د دې خلفای راشدینو د دورونو کې لکه د عثمان رضی الله دور کې فتح افریقا کې شریک شو کله چې 64 کې امیر یزید وفات شو د ماویه رضی الله عنه زوی خلیفہ اچ کله 64 کې وفات شو نو دا غزوه معاویه بن یزید خلیفہ شو نغه داسې زهد او تقوا والا سړی وغه د دې شینو نه داسې شوق نه کو نه خلافت پرې خو او نه کوم د حکومتونه دا لانجې نشم مسلې نشم سر درس نو بیا دا عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه چې ده د دبیت شو دغه اووم صحابي دی چې خلافت باندې راغلی دی بیا حجاز کې یمن مصر شام عراق په دې زمانه د حکومت خدغه وخت کې بیا یو مسله پیښه شوې و چې په دې علاقه باندې خود ده خلیفہ شو د د بیت شو الته چې کم دارول خلافه وا د مخکنه دمشق چې باندې معاویه رضی الله عنه بیا یزید بیا معاویه ابن یزید کینا سو خلافت پرې خو نو الته خلاوا زه خالیو نو یو بنو امیه مشر دی مروان مروان ابن حکم حکم د مکه سردارانو کې او د فتح مکه پر رضی ایمان راوړل نو صحابي دی رضی الله عنه دا مروان د دې حکم زوی دی د دا فتح مکی په موقع ماشومو دیو جن په دکې اختلاف ته چې مروان صحابي دی کنه دی نو تابع خدای دی او صحابیت کې اختلاف ابن کثیر رائے دا دا چې د کشرانو صحابه او کې مروان دا د غرائے دا والله والله خو او ته صحابي وای نو دا مروان لاړ دا د بنو امیه نه دی یعنی د عثمان رضی الله عنه د خاندان نه دی او د معاویه رضی الله عنه د خاندان نه دی بنو امیه دی د لاړل ته خلا وال تکیناس نو دا هغه دمشق وغیرہ خلکو د د بیت زکو کو چې د معاویه د خاندان نه دی بنو امیه دی نو الته د د بیت شو نو دا غ وخت چې یو ورکوټی حکومت دا مروان هم چلیږي او د خود عبد الله ابن زبیر خلافت چلی بیا ورستو چې دینو سم مسلې پیدا شوې دی او حجاج ابن یوسف چې کله بیا راغله ده د دې بنو میو گورنرو عراق کې به وته حجاز حواله ک نو دی عبد الله ابن زبیر نه مطالبه کوله چې د خلیفہ بیت وک نو خو نه کو نو په دې باندې د یو چپ قلش راغله نو بیا حجاج د پس راغله حجاج ابن یوسف او دې بیا شهید کړي د خلافت ختم کړي بهرحال د عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه صحابه کې نو د خلیفہ هم پاتې شوی دی او دا د چې د محدثم د 133 حدیث نقل دي مفسرم دی دا خو صحابه کرامو کې مونږ د تفسیر ارتقا متعلق وې چې د تفسیر ارتقا په دې ترتیب دا عهد نبی کې نبی علیہ السلام خپل مفسر د صحابه ته اخذ تفسیر کوي بیا عهد د صحابه کرامو کې صحابه کرامو ته خلق رجوع کول او د مسائل حواله سره او د تفسیر حواله سره خو په صحابه کرامو کې دا لس مشهور مفسرین دي د قران یعنی د نامور مفسرین او صحابه کې داینه بعد بیا عهد تابعین تابعین زمانہ تابعین زمانہ کې تفسیر سه حالات ښکارا خبره ده چې تابعین اخذ د تفسیر او د دین او د علم صحابه نه کړي دي او تابعین دور کې د تفسیر والے سره یو درې غټ مراکز قائم شو د تفسیر بس د تابعین دور کې درې مرکزونه شو د تفسیر یو تبه مدرسه تفسیر مکه وی بل مدرسه تفسیر مدینه او بل مدرسه تفسیر کوفه دا درې مدرسې شوې د تفسیر د تفسیر مرکزونه شو لکه دای کله کله دور کې کنه یو مفسری بزاغه د وجنه التبیا د تفسیر سلسله شروع شي لکه مخکې تقسیم هند نه مخکې د تفسیر حواله سره مرکزونه دوو یو میاوالی کی مولانا حسینی رحم الله او لاهور کې لاهوری صاحب دا دو غټ زینو دا تفسیر حواله بیا اصل اخوا هند کې دیلی کې هلته چې یو نو هم د تفسیر څخه سلسله شروع وی لکه ابوالکلام آزاد او سیندی د دیم سره ترتیب خو سیندی غریب خو چرته بارام ناسته نه کړي هغه ټول زندگی د مهاجرت ته ناغه 22 23 سال ته بار وته دی بیا ناغه نمخ کې چې چاته خاص کړي دی او دویم دا دی چې واپسې کې راغلی دی نو لږ وخت و سره بوډا دی نه هغه وخت کې تاسو کسان واخص کړي بلکې خپل لاهوري سیب د ویلو هغه زومو مو شاګرد او خصوصي اته وې زوس بوډم نور وسمی نشته د خپل د لیکلو وسمی نشته او نه دون وګد تفسیرونه اوس کولې شم درسونه خو څوک تکړه کسان را لې او کس ورولېګا چې زه وته د خپل تفسیر املا کم چې ما نه اخذو کی ناغه ورله بیا یو کس ولي غلی دی نه دی بیا لیکل کړي خو دا د چې د سیندی صاحب نه لیکون کې دوه قسمه خلک دی یو خالص مليان دي لکه لاهوري غوند او دویم هغه خلک دی چې هغه د یونیورسيټو و غیره پروفیسوران او لیکچرران نو دیو جن داغه تفسیر کې دوه اندازونه دي یو داسې ساده انداز دی لاهوري والا او دوی مغه د چاغه تعلیمي یافته خلکونه غي پکې هغه انګلیش الفاظ او دا شینا په نوې انداز پیش کړی دی بس دا فرق دی پکې بهر حال او پای کې څه کسان داسې دي چې هغه قابل اعتماد هم نه دي ای بیا خبرې خپلم نه نېستې دي یو جدا باس ته بل وخت کو خو خبره مې دا کوله مدرسې تبسیم دا رنګ بل کلام آزاد به درس کو په دیلی کې نو دا مرکزونه کله مشهور شي خو چونکه هغه سیاسي خلکو ابو الکلام آزادم سیاست کې انوالو او دیخوا سیندی صاحب هم تحریک کې انوالو نه ته دومره مقنده میرا او دا دو شیخین مولانا حسین رحم الله لاهوری صاحب دی خو مستقل ناس تو دی کار بیا دا غین آباد بیا د تفسیرونو مرکزونه نو زمون په پاکستان کې بیا د تفسیرونو مرکزونه دو شو غټ یو پنده شو دویم پنځپیر شو لکه داسې غټ زینا دو د مولانا حسین علی شاګردانو کې او دریم پکې چې دینو شاه منصورو ځکه هم د حضرت صاحب شاګردو خو هغه بیا چون کې د بدعاتو مسله کې اختلاف راغی نو دی وجنه کم چې د مولانا حسینی رحم الله مکتب فکر خلق دی نو بیا وی الکه د دغه شاګرد دی خو د فکر خاوند داغه نه دی پورا نو بهرحال دا شو سن کې یا پنجاب ترپونو ته هم داسې بعضی علماو چې هغه د مولانا حسین ری مولا تفسیر انداز چلو خبر مې دا کوله چې دا کله کله مشهور شي مرکزونه تفسیر دا غینه خوري لکه زموږ د پښتون پښتنو په دې سیمه باندې لکه پنځپیر د تفسیر حواله سره یو معروف مشهور مرکز دی او یقینا چې دا نن قران چا سره پښتنو سره لاس کې دی نو دا د اخی زینه دی ځکه چې تفسیر خزوه خامخا دا غزینه کړي نو چې کړي نو بس تفسیر به مخکې بیانای نو دقه سي صحابه کرام د تابعین دور کې درې مدرسې د تفسیر جوړې شي مشهور معروف یو مکه کې وا مکه کې زکه و چې د مکه کم مفسر د صحابه کې عبد الله ابن مس عبد الله ابن عباس رضی الله عنه عبد الله ابن عباس مکه کې و نو دا د تفسیر مرکز وو تابعین راتلل او دغدنه اخذ تفسیر کاو نو د شاګردان دی بیا چې چاته تفسیر کړي دی دیو جنا ابن تیمیه وی اما تفسیر فإن عالم الناس اهل مکه ته لانهم اصحاب ابن عباس تابعینو کې تفسیر کې وی اهل مکه ډیر مشهور وجدا دا چې دا دا ابن عباس شاګردان نو اخذ تفسیر د ابن عباس نه کړی دی نو په تابعینو کې یو مدرسه د تفسیر اغا مدرسه مکه وا پای کې مشهور شاګردان سید ابن جبیر دی مجاهد ابن جبر دی اکرمه بربری دی طاووس ابن کیسان یمانی دی عطا ابن ابي رباح دا د شاګردان دي تابعینو کې د مکه د مدرسې نه مستفید شوی لکه څنګه چې مونږ وایو لکه کابل ګرام شیخ او خطیب صاحب او شیخ ابو جبار صاحب او خال شیخ صاحب دا د پنځپیر شیخ القرآن رحم الله سری شاګردان دي تفسیر الته ویلو دغه سي نو د مکه د ابن عباس له مدرسې نه د مستفید شوی تابعین تابعینو کې بیا د مشهور مفسرین لکه سید ابن جبیر تابعی دی مشهور حجاج ظالم دیم شهید کړو او دغه رنګ مجاهد ابن جبر دی د مشهور مفسر دی په تابعینو کې او دا د چې د د بارکه سفیانی سوری ویلی دی ابن جریر تبری نقل کړی و اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به کله چې د مجاهد قول تفسیر کې راشي دا کافی شو دون لوی مفسر دی مجاهد البته هغه ته یو درې خبرې منسوب دي د خبرو به خیال ساته دا ما ویلی و چې تفسیر کې غلطي کله کیږي یو خبره او کونو قرضتن خاصین کې ما ویلو چې یو خبره نقل داغه بیا علوم القرآن کې وایي ادا زید کونو قرضتن خاصین ابن جریر ان مجاهد نقل کړي چې دا مسخه حقیقتا نوا بلکې دا مسخه مانوي و شکلونه نو مسخه شي کونو قرتن خاصین یعنی اخلاق رویه مسخه شوی وی او دغه خبره سرسه مدخان او پرویزم کوي امداوي چې دا حقیقتا مسخه نه ده شوی بلکې دا مانوي مسخه ده اخلاق رویه د دوی بدترش مونږ وایو دا حقیقت باندې بنا ده ځکه قران وی وجعلنا منهم القرده والخنازير وګوره قرده والخنازير باقی دا صراحت موجود او دین علاوه څومره مفسرین دی باقی صحابه کرامو کې تابعینو کې تبي تابعینو کې دا چم دا قول نشته صرف دا قول مجاهد ته منسوب دی نو یا خدا دا مجاهد نه غلطی ده او یا دا دا چې دا غلطی هغه ته اسی منسوب ده نو یو دا آیات سات ځکه چلتا سفیانی سوروی زاجا کا تفسیر مجاهد فحسب کبیه دا کافی شو نو بدی تفسیر زر زکو مو نه دا غلطی ده دویم عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا دلتم د تمام امت نه خلاف یو معنا مجاهد ته منسوب ده اے ويقعده ربه على عرشه مقام محمود دا مطلب چې الله به د قیامت پر ورځ په عرش پیغمبر کې نه بالکل د امت نه خلاف حالانکه قران ولا ولا یشک فی حکمه احد عرش باندې نه کینې دا مطلب نه دا بالکل دا تفسیر برای مضموم دام ده غبلم ده او بل ووجوه یوم ازن ناظره الى رب ناظره دلتم تفسیر برای شوی ده هغه ته منسوب ده وی الناظره من الانتظار ها په معنا د انتظار اغسته دام صحیح نه ده او دا کم چې د رؤیت باری تعالی منکر دی غدغه زین استدلال کی دا باطل پر چې سمره وی او سوی دی لپاره سه بنیاد چرتای چرته نه سوی ولیکن دا د تلل غواړي چې تولې سمره ده نو بهر حال دا درې خبرې ک چرتا د مجاهد په حواله تفسیر کې راتلې نو دا سری غلطیانی دي دا تفسیر بر رائے ده یا انسان دی غلطی شوی دا او یا دا د چا غتا غلط منسوب دی پای باندې بیا سندی کلام پکار دی نو هغه دلته مونږ نه لیکل دی او نم متا خیال شوی دی خو کچرته یو سړی په تحقیق کې نو پته بولګي چې سندی حالت سره د دې درو اقوالو پکار د چې شوی او بس جمع کړي دغه دم خیال شوی نو اوس مې ته خیال شو چې لکه سندونه قتل غواړي د دې درو اقوالو چې کم سند دی راغستل غواړي او راویانې قتل غواړي نو پته به بیولې چې څه مسله ده خدا دا چې دا اقوال صحیح نه دي دا تفسیر برای مضموم دی دا درېوان بل اکرمه بربری دی دا دا ابن عباس رضی الله تعالی عنہ آزاد کرده غلام تفسیر کې مغازی کې ډېر لوی عالم وې درې سو استادانو نه د کسب فیس کړي درې سو استادان بهرحال پکې 70 وی تابعین مدینه کې بیا وفات په د باندې یو الزام دی دا خارجي او دا غلط را ابن حجر په دې رد تاوس ته امام تاوس دام د ابن عباس شاګردانو تابعینو کې دی تاوس ابن کیسان یمانی دا اصل د یمنو هاو دام غلام آزاد کرداو غټو تابعینو کې دی دارنګ بل عطا ابن ابي رواح دی امام عطا دا مفسر دی تابعی دی محدث هم دی فقيه هم دی د یمن دی دیم مکه کې بیا پاتې کېده دا خو د مکې مفسرین شو تابعینو کې چې فیض یې چرته نه حاصل کړی دی د مکې مدرسې د ابن عباس رضی الله بل مدرسه مدینه منوره د تفسیر دا غي بانی سوک د صحابه کې ابو ابن کعب دلته مفسر ابو ابن کعب ناست او مدینه کې بیا د دنه چې چا تفسیر اخذ کړي دي نو ډیر دی خو پای کې مشهور درې نمونه دي ابو العالیه دویم محمد بن کعب قرزی او دریم زید بن اسلم دا به تاسو تفسیرونه ګوره عربي تفاسیر ګوري عام تفسیرونه سره ګوري نال ترازی کله وای مجاهد قول له کله وای دا مثلا دغه ویلی دي تاوس قول دی د عطا قول دی د ابو العالیه ویلی دي محمد بن کعب قرزی ویلی دي نو ته اوس پوه شو چې دا څه شی دی دا ولی دی ویلی او دی سوق دی دغه تابعین سری مفسرین چې د مکه د ابن عباس رضی الله عنه تفسیر غسته دی یا د مدینه د ابی ابن کعب نه دی ابو العالیه ده دا لوی مفسر د باندې حواله مفسرین ور کوي دا قول راځي حدیثو ماهرمو مفسرمو دا نه دا چې د نبی علی السلام زمانہ کې او خدا د ملاقات نه دی شوی ازي بازي خلکو نبی علی السلام په دور کې ملاقات نش یا اسلام نی راوړې مخکې روستو اسلام راوړې د ابوبکر صدیق دور کې اسلام راوړې هو د ابی ابن کعب نه ایزده کړه کړی دا لوی مفسر دی دی وجنا تهذیب الکمال والا لیکلی دی وليس احد بعد صحابه عالم بالقران من ابي العاليه صحابونه بعد په قران باندې ابو العاليه هم نسوک پې نشته لوی مفسر بل محمد بن کعب قرزی دی دا د بنو قریظه نه دی اصل نه يهودي دی بنو قریظه ده محمد بن کعب قرزی قرزی منه بنو قریظه ته منسوب ده چې کله بنو قریظه خلاف جهاد شوی او هغه محاصره کړی شو او فیصله سعد رضی الله عنه کړی و چې دوی کې کم جنگیالی دي کنه هغه دی وجلی شي د کډیر لوی غداری کړي وای دوی د خندق په موقع نور بنو قریظه باوجود د معاهده معاهده پرته وي او د خلاف ورزي وکړه نو نبی علی السلام د د صاد رجلن په فیصله نغې د پاره قانون دا جوړ کو چې لکه ځوان او جنگیاله بسو کی خو الک می کله کله الک نو دا معیار مقرر شو چې ګوره بالغی نو دی بیا رسو اسلام روړی دی او تابعی دی او لوی مفسر دی محمد بن کعب کرزی نو دام لوی مفسر دی په تابعینو کې خجی او دی بیا یو موقع باندې مسجد کې ناستو زلزلہ راغله وو هغه زلزلہ کې جمعه چت پر پریوتو وفات شو خدا لوی مفسر زید بن اسلم عدوی دام تابعی دی فقیه دی مفسر دی او دغه ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ شاګرد او د عمر بن عبد العزيز دوره پورې دی مدینه نبوي کې به درس ورکو ډېر لوی حلقه یو د درس درېمه مدرسه تفسیر د کوفه دا ما دا درې مراکز له تفسیر کوفه کې استاد تفسیر چې صحابه کې عبد الله ابن مسعود دی لکه کوفه باندې د تفسیر سرم د عبد الله ابن مسعود دی او د فقه اثرم عبد الله ابن مسعود دی دی وجنه د امام حنیفه د فقه بنیاد د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه اجتهادات دیو جن دا ویل کیږي چې د احناف فقہ په صحابه کې ماخوذه چانه ده عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نو دغه سه مفسرم د کوفه کې او دنه خلکو التا اخص کړي د تفسیر روایت ته حدیث هم ډیر نقل دغه زنه چې تابعینو کې کوم کسانو فیض حاصل کړی دی نو یو علقمه ابن قیس دی کله په تفسیر کې راځي علقمه روایت دی بل مسروق دی امام مسروق چې ورته ابن اجدا بل اسود ابن یزید دی بل مرا حمدانی دی بل امر بن شراحیل دی او بل حسن بصری دی بل قتاده دی دا د مشهور شاګردان القما دا تابعی ده عراق کې لوی فقيه هو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه شاګردانو کې دم د نبی علی السلام زمانہ کې و خو نبی علی السلام لیدل نه او به د مختلفو علاقو کې پاتش خوارزم علاقې تراغله ده کوفه کې پاتې شوی ده 90 سال عمر کې بیا وفات شوی نو دا د کوفی لوی فقیه او لوی مفسر او مجتهد دیو جن د باره کې دا مشهور ده و اذا رايت القما نو فلا يزرك الله ترى عبد الله که یو سړی القما ولید کنه دا سه شو لکه عبد الله ابن مسعود ولید د خریسو تابع دی عبد الله مسعود یا وفات ته دا مشهور و چې القبو ویني ته وی چې بس بالکل عبد الله ابن مسعود دی ولی وی اشبه الناس به سمتن وحدین بالکل وی دی د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه سره په گفتار او کردار کې برابرو د استاد او پورا اثر وک نو دا د خاص شاګرد القمه بل مسروق دی دا مشهور تابعی دی ابوبکر صدیق په دور خلافت کې منور مدینه ته راغلی بیا کوفه ته تللی هاو د تمسروق د دی وجنوي د ماشومو نو جبران ظلمن ظالمانو د د مور نه تختولیو نو مسروق شو یعنی سره قشه او غلام ته جوړ کړی شو د ډیرو صحابو نه زده کړه کړې ده ابو بکر صدیق نه عمر نه عثمان نه علی نه عبد الله ابن مسعود نه ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها دې زده کړه کړې ده ولیکن دا چې په تفسیر کې خصوصي شاګر بیا د عبد الله ابن مسعود بل اسود ابن یزید نخعی ده دا د ابراهیم نخعی ماما دی ابراهیم نخعی او پیژنې امام حنیفه رحم الله سند کې دی کنه ابراهیم نخعی دا ډېر لوی عالم او د تفسیر ماهر بل مره همدانی دی او د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه شاګرد بل حسن بصری دی حسن بصری د بصری سره تعلق لري ځکه الته امام پاتې شوی کونیه ابو سعید او بل حسین ده حسن ابن یساری نوم ده حسن بصری پلار یسار د د پلار چا په زبردسته غلام کړو نو غلام کړو او به مدینه کې خرج کړو نو داغه نه بیا دا حسن بصری پیدا دی د عمر زینو دور کې دی پیدا شوی د حسن بصری د د مور چې و د ام المؤمنین ام سلمہ رضی الله عنها خادمه او د د تربیت به علی رضی الله عنه کړی دی داغه تربیت کې پاتې لري خو تفسیر کې شاګردی دا عبد الله ابن مسعود د کوفه کې بل قطاده ده یو ابو قتاده دی ابو قتاده صحابي دی او قتاده تابعی دی د لوی مفسر دی دی خدا دا د مورزاده لوندو پیدایشي لوند دی او مفسر دی قتاده ویداس لوند دی الله لوی عالم کی علماو کې لوی لوی علما دي وړاندې مفسرینو کې دا یو تفسیر دی املا او مامن به الرحمن علامه اوکبری اپسر وړوند او تفسیر لیکل نه تفسیر خپل نه لیکي خو یې ملاکای کنه زموږ دي شيوخو کې کالو خان حافظ صاحبو سبابه والا کو سو کی پیجن بالکل پستر ګړون خو خو مفسر د شیخ القرآن شاګر درس وکاو ترګه وپټه وی لګیا آیات مې خپل وی درس به هم کو ترجمه به هم کو له تفسیر به کو اقوال به وي نور لوی لوی عبارتونه به وي شاګردان یې مونږ ته خبره کول چې مطالعه طریقه به دا و چې مونږ ورته مطالعه اوروله نو هر شاګر خپل تفسیر له مقررو مثلا یو بوت تفسیر قرطبی او ری بل بوت ابن کثیر او ری مطالعه به داته نو هغه شاګردان وی چې مو ما کله عبارت ته نو ته تیز وای تیز وای ودا سي تیز تیز وي او دا به تو وګي خو دا طریقه ودا سي به کوله درس کې به هم دا سي کوله اوسو درسونو کې ناس نو وای چې بیا به درس کې ناس عبارتونه وي الله ولا بیا ذهانت عمر کی کا دارم بل ادینا کې او حافظ ادینا حافظ سے به وتوي هم د شیخ القران شاګرد ډیر په تفسیر باندې پوي نو بهر حال نو قطاده هم په سترګو باندې ړون صحابي دی دا تر دې ځې پورینن مونږه د تفسیر ارتقا وې تر تابعین پورې بیا خروستو چلے دلې نو دا دا تفسیر مختلف ادوار د نبی علیہ السلام دور بیا د هغې نه بعد د صحابه دور او د هغې نه بعد د تابعین دور دی په دې کې دعوت او قران ته دعوت ال کتاب قران يهود ته او بیا